بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم محترم ورونو د الله رب العالمین دین او ایمان ته د داخلېدو دپاره الله رب العالمین د لا اله الا الله کلمه کلي ګرځولې ده علمي ښوونیزه او روزنیزه خپرونه راځئ راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرخندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نیولي. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الهه باندې ایمان نه شته دی. د کلمې طیبې مقاصد. ځکه جمهوریت دی د ازاد ازادۍ په نامه باندې پېژني خل د ازادۍ په نوم باندې خلکو ته معرفي کوي او دا په ډاګه وایي چې جمهوریت د ازادۍ نوم دی او په دې کښې ازادي ده او د جمهوري نظام بنسټ پراخه وي په دې کښې هر څه ازادي او رښتیا هم په کښې هر څه ازادي په دې کښې د زنا ازادي ده د لواطت ازادي ده که یو سړی مرتد کېږي او کافر کېږي هغه باندې پابندي نه شته دی که څوک ډم کېږي په دې څه پابندي نه شته او امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې د اسلام د اصولو نه یو اصل دی په دې کې د نیکۍ امر دی د بدۍ نه منع ده نو هر ځای کې چې جمهوري نظام حاکم شه او دا واکمن شه نو هلته بیا دغه اصل د منځه ځي ختمېږي لکه دلته په افغانستان کې یا په پاکستان یا په ایران یا په نورو هغه ملکونو کې چې په هغې کې جمهوري نظامونه حاکم دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصل په هغې کې نه شته دی او دغه څانګه یې مکمله ختمه کړې ده حال دا دی چې دا یو فرضي حکم دی او د دې په ترک باندې د عامو عذابونو ویره ده الله رب العالمین امتونه د دې نه هېرولي دي چې تاسې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدئ نو په تاسې به عذابونه را شي مخکني امتونه په همدې هلاک شوي دي او لعنت پرې ویلی شوی دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې نه کاوه لعن الذین کفرو من اهل الکتاب علی لسان داود او عیسی بن مریم د داود علیه صلات وسلام او د عیسی علیه صلات وسلام په ژبه په بني اسرائیلو باندې لعنت د دې وجې نه ویلی شوی و چې کانو لا یتناهون عن منکر دی به د منکر نه منع نه کوله د ناروا مخنیوی به نه کوو نبی علیه صلات وسلام فرمایي که تاسې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښوده نو په تاسې باندې به عام عذابونه راځي بیا به عام هلاکېږئ او کله چې عذاب را شي په هغې کښې بیا هغه بزرګان هم ورسره ځي د منځه چې هغوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښي یو وعظ او ارشاد دی په وعظ او ارشاد باندې سړی نه شي خلاصېدلی د عامه عذابونو نه وعظ او ارشاد دې ته ویلی کېږي چې ته ممبر ته وخېږي تقریر وکړي او ښه نیکۍ بیان کړي او بدۍ رد کړي یا په یو مجلس کښې ناست یې او هلته خلکو ته وویل چې دا نیکي ده او دا بدي ده داسې معرفي کول دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دې ته نه ویلی کېږي او نه په دغې باندې د عذابونو نه څوک بچ کېږي دا سلمي دعوتونه چې د خلکو شروع کړي دي او په دې باندې خپله غاړه ازاده ګڼي او داسې فکر کوي چې په جمهوریت کښې به زه سلمي دعوت کوم او په دې به زما غاړه ازاده وي او الله ته به زه پاک ورشم بستره به مې اخېستې امریکې ته به هم ځم برطانیې ته به هم ځم او د خپل ملک په کفارو کښې به هم ګرځم او صرف تعریف به کوم د نیکۍ او د بدۍ دا به خلکو ته معرفي کوم چې دا کار ښه دی او دا بد دی نور امر او نهې به په کښې نه زور او سلطه به په کښې بیان کړي هماغه نیکۍ به زه هم پرېږدم او منکراتو کښې به زه هم شریکېږم نو په دې باندې والله لازم که غاړه ازاده شي ځکه دا جوماتونو کښې خلک تقریرونه کوي دلته تقریر کوي د موسیقۍ په رد باندې خو چې بیا کله د جومات د دروازې نه ووځي او په لاره رواني نو بیا د کیسټو او د سیډیانو د دوکانونو نه هماغه د سندرو غږ را خېږي دی هم پرې ورتېرېږي په هماغه لاره باندې ځي او را ځي هماغه سندرې د ده په غوږونو باندې هم لګېږي او عام خلک یې هم اوري یو جومات دی چې هغې ته په دېرش مترۍ کښې یا په شل مترۍ کښې پنځوس مترۍ کښې نژدې د رادیو چینل دی دی دلته په دې لسپیکر باندې تقریر کوي د موسیقۍ رد کوي خو هلته په لس مترۍ کښې چې ورته کومه رادیو ده د هغې نه سندرې خورېږي د ده غږ په شلو مترو کښې اخوا اورېدل کېږي ایله خو د رادیو غږ هغه په ټول هېواد کښې اورېدل کېږي نو که ته وایې چې زه دعوت کوم ممبر ته ختلی یم یا په محراب کښې ناست یم او قرآن بیانوم نو ستا نه خو هغه د باطل غږ ډېر تېز او په مخ روان دی په دې به څنګه ستا غاړه ازاده شي چې همدا ستا د لسپېکر ستا د جومات په کوڅه کې روان زلمي په غوږونو کې ګوشه کېښي دي ستا غږ نه اوري او د هغه رادیو غږ اوري غرض دا دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر زموږ په دین کې اصل دی او په نېکیو باندې به امر کوي امر او نهي کې زور مطلوب وي زور یو هسې وعظ دی او یو امر او نهي دي اصل کې زمونږ د دې دین تصور خلکو په دې خراب کړی دی چې دا یو کلمه راخلي بل شي کې استعمالوي اوس د امر او د نهي کلمه یې راخستې ده په وعظ کې استعماله کړې ده د جهاد کلمه یې راخستې ده په دعوت کې استعماله کړې ده په ترغیب او ترهیب کې استعماله کړې ده نو وعظ او ارشاد دعوت او ارشاد او نصیحت تذکیر او مذاکره دا زمونږ په دین کښې ځان له اصل دی لیکن د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصل ځان ته اصل دی د دې ذمه په هغې باندې نه فارغېږي نو څوک چې جمهوریت او دیموکراسۍ ته غاړه کېږدي، نو هغه به په خپله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اصل نه انکار کوي، ځکه دیموکراسي ورته وایي چې مونږ به په هر څه کې ازاد یي، دیموکراسي ورته وایي چې په چا به پابندي نه لګوې، دیموکراسي ورته وایي چې چا ته به د نېکۍ خبره په زوره نه کې. او څوک به د بدۍ نه باندې روان شه او د دې حدیث مصداق وګرځېد چې نبي علیه السلام فرمایي لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع تاسې به د مخکنو قومونو یعنې یهودو او نصاراو تابعداري کوئ د هغې په طریقو به روانېږئ د بشر د حقوقو په نامه باندې د بشر د حقوقو په نامه باندې د خلکو د ارتداد دروازه خلاصه کړې ده د پسکو فجور او د ګناهونو دروازه خلاصه کړې ده د صلیبي او د یهودي دعوت دروازه خلاصه کړې ده د ښځو د عیاش کولو او د بېدینه کولو دروازه خلاصه کړې ده د زناونو او د ګناهونو دروازه خلاصه کړې ده همدا وجه ده چې ځوانان ګوري چې سهار په فلم کې د یو خارجي تلویزیون کې د یو خارجي کم قسم لباس وګوري مازدیګر له دا همغسې لباس کوي که کفارو جامه لنډه کړه به تنګوي که هغه رته کړه د ده جامه به بیا رتوي که هغه نیم سر وخرېد او نیم یې پرېښود، دا به هم هماغه طریقه کوي. که هغه ږیره پرېښوده، د ده به هم غټه ږیره وي او که هغه وخرېله، نو د ده به هم خرېلې وي. دا دروازه یوازې دموکراسۍ خلاصه کړله. دموکراتان که دې ته خوشحاله وي، خو هغوی په دې عقیده باندې روزل شوي دي. زیاتره ملایان دغه دموکراتیک نظام ته خوشحاله دي او وایي دا ښه نظام دی، په دې کې مونږ ته د دعوت دروازې خلاصې دي او د بیان ازادي ده. او خپل دعوت به کوو مدرسې به جوړوو جوماتونه به جوړوو او دعوت به هم په مخ باندې روان او که پارلمان ته هم پکې ودرېږو نو خیر دی ځکه چې هلته به پارلمان کښې هم دین له څه خدمت وکړو که ولایتي شورا ته لاړو نو هم ولس له به خدمت وکړو دین له به خدمت وکړو د مولیانو د کمپاین پوسټرې چې ګورې د انتخاباتي نو هغې پکې لیکي چې دین او وطن او ملت دې ته خدمت خاورې به خدمت وکړي دین او وطن او ملت ته چې په تا باندې د الله د دښمن د خوا نه پابندي لګول شوې ده خولې کې دې قیزې اچولې شوې دي په پارلمان کې ته دوه سوه غربي ښځې او سړي ناست دي او یو شرعي قانون اسلامي قانون ترې نه شي تېرولی بلکې هغې د نه کفري قوانین تېروي او که ستا کوم شرعي قانون هغه ومنل شي نو هغه په دې وجه منل کېږي چې د پارلمان د رایو د اکثریت د وجې نه دغه هم په اکثریت ایمان دی په اصل کښې په الله ایمان نه دی دین خو هغه دی چې د دې وجې نه ومنل شي دا د الله حکم دی او بس چې یو څوک د دې وجې نه په یو حکم باندې عمل کوي چې دا په ټولنه کې رواج دی یا دې باندې ډېرو خلکو رایه او نظر ورکړه هغې ته خو بیا دین نه ویلی کېږي هلته ایمان په اکثریت شو حکم چې د هر چا ته راواخست ښکاره او واضحه خبره ده که اوس که اوس په پارلمان کې یو ماده منځ ته راوارتولی شي په هغې باندې بحث وشي او قانون کفري قانوني او په هغې بحث شروع شي او د پارلمان اکثره خلک د هغې په تایید کې رایې ورکړي نو هغه کفري قانون به راشي نو هغه به منل کېږي نو که دې دا خبره په ځای پرېږدو چې د یو قانون منل په پارلمان کې د یو قانون پاس کول په پارلمان کې د اکثریت رایو د وجې نه هغه که اسلامي میو نو اسلامي ځکه نه دی چې په اکثریت د اکثریت د وجې نه خلک مني د دې وجې نه نه مني چې دا د الله حکم دی که دا خبره بیخي نظرانداز کو نو په پارلمان کې یو عالم او یو نیک سړی هغه خپله رایه نه شي تاییدولی وجه دا ده چې د یوې خوا نه پارلمان ته ټول غربیان داخلېږي غرب فکر او غرب ځپلي بېلما ځناولي هغه په پارلمانونو کې اکثره ځای شوي وجه دا ده چې سیاسي ملاتړ هم د دی تر شا چې کله دی ودرېږي اوټونو ته او د بلې خوا نه د دوی دپاره غربیان پیسې هم لګوي په پیسو باندې یې کامیابوي اول کامیابېږي بېلمازان او غربیان او شرقیان کافر بېدینه او بیا چې کومه پارلمان دی په هغې کښې چې کله په قانون بحث کېږي نو د هغه هر قانون د بحث دپاره مخکې کمپاین کېږي نو چې کله یو اسلامي قانون چې د دی د مزاج خلاف وي هغه بحث ته وړاندې کېږي نو مخکې د مخکې نه د پیسو په زور باندې په هغې باندې کمپاین کېږي نو اکثریت رایې ستا نه اړول کېږي د اسلامي اسلامیت د طرف نه غربیت طرف ته نو بیا اسلامي قانون ته مادې رایې نه ورکول کېږي که عامه مصلحت پکې نه او د دې خپله ګټه پکې نه وي دنیوي ګټه پکې ونه لري نو دی ورته بیا رایه نه ورکوي بلکې د ډېرو خلکو رایه په پیسو باندې اخلي خو هغه کفري قانون ته ورکوي یا د اسلامي قانون د رد دپاره ورکوي او په دې طریقه باندې په پارلمان کې دی خپل قوانین وضع کوي غربي او هغه په خلکو باندې مني د بلې خوا نه که علما دې نظام ته داخلېږي نو دننه که د کومې اسلامي قانون او کومې اسلامي مادې دپاره رایه او نظر هم وکاروي نو په دغه نظام کې شتون د دې عالم د دغه نظام د مشروعیت دپاره دلیل دی خبره زمونږ دا ده چې جمهوریت کفر دی او د جمهوریت په ضد جهاد فرض دی نو اوس چې ملا ور داخلېږي دې جمهوري نظام ته هغه وایي چې زه پکې دین له خدمت کوم نو هغه په اصل کې اول د خلکو نظریه جمهوریت باندې جوړوي د ده په دې داخلېدو باندې خلک جمهوریت طرف ته مایله کېږي د اسلام نه اوړي نو بیا اسلام ته دی څنګه خدمت کوي دا اصل کې کفر ته خدمت کول دي د علماو داخلېدل په دیموکراتیکو نظامونو کې د عوامو نه ډېر خطرناک دي او د عالم وژل چې په دیموکراتیک نظام کې ور داخلېږي دا د دې عامو خلکو نه ډېر فرض دي ځکه چې دا علما دي چې په دې پسې اقتدا کېږي نو چې دا په جمهوریت کې ماوړي راوړي او په خلقیزم کې هم دا وړي راوړي کمونیزم کې ماوړي راوړي نو بیا خو د عوامو روحیه او د عوامو نظریه ټوله دی بدلوي نو دی مخکې وژل په کار دي چې خلک پوه شي چې دا واجب القتل و دا بېدینه و دا ملا بېدینه و چې په جمهوریت کې داخل شوی و نو چې زه داخل شم نو زه خو په خپله کافر کېږم او زه په خپله واجب القتل ګرځم نو د عالم داخلېدل په دې نظام کې موږ علماو ته ویو چې علماو په زوره په خپل ځان مه دوکه کوئ لږ د الله رب العالمین دین مطالعه کوئ تاسې د اسلام د سیاسي نظام نه انکار کوئ که ولې په دیموکراتیک نظام باندې تاسې ورځئ چې یو سړی د اسلام د سیاسي نظام نه انکار وکړي او که بیا تاسو ویې وایي چې نه د اسلام سیاسي نظام نظام شته دی خو هغه ښه نه دی او دا جمهوریت ښه دی نو موږ ځکه جمهوریت باندې ورغلي هغه نیمګړی دی کمزوری دی ښه نه دی د عدل نظام نه دی نو بیا مونږ ویو چې ستا نه غټ کافر بل ځکه نه شته چې اسلام ته ناقص وي نیمګړی یې ګڼې الله فرمایي قرآن کریم کښې چې الیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتي دین مې تاسې ته پوره کړی دی او که ویل چې اسلام سیاسي نظام لري خو قابل د تطبیق نه دی او یا د دې زمانې سره سمون نه خوري نو بیا هم ستا نه غټ کافر بل نشته دی ځکه چې الله رب العالمین قرآن کریم کې دا دین د ټول امت د ټولې نړۍ دپاره ګڼلی دی ان دین عند الله الاسلام دین د الله په نږ یوازې اسلام دی او ومن یبتغي غیر الاسلام دینا د اسلام نه غیر بل قانون چې چا ولټاو هر چا چې ولټاو منع عام دی که قبول به نه شي او آخرت کښې به تاوان وکړي وما ارسلناک الا کافتا للناس ته مې د ټولو خلکو دپاره را لېږلی الله خپل پیغمبر ته وایي د پخوانو دپاره او د وروستنو دپاره تر قیامته پورې دغه پیغمبر او د هغه دین او د هغه د دین ټول نظامونه که هغه سیاسي دي که هغه د عباداتو نظام دی که د معاملاتو دی که د اخلاقو دی که د عقایدو دی دا د هرې زمانې او د ټولو خلکو دپاره دی نو چې ته وایې چې دا اوس نه تطبیقېږي د دې زمانې د خلکو سره سمون نه خوري اوس بدله زمانه ده دوه زره شپاړسم دی او شلمه صدۍ ده او د ساینس او د کمپیوټر زمانه ده او په دې وخت کې اسلام د اسلام سیاسي نظام نه تطبیقېږي دا هغه د صحابو زمانې پورې تړلی او هغې پورې خاص و نو په دې باندې ته ځکه کافر یې چې دغه آیتونه د قرآن کریم د دې نه ته انکار کوې چې قرآن وایي دا د ټولو خلکو دپاره دی د هرې زمانې د خلکو دپاره او ته وایې چې نه دا د پخوانو دپاره او د اسلام اوسنو دپاره دیموکراسي ښه ده او که ته وایې چې نه دا ډېر ښه نظام دی او د اسلام ښه دین دی او سیاسي نظام لري او هغه نظام هم ښه نظام دی او قابل د تطبیق هم دی دې زمانې سره سمون هم خوري خو موږ کمزوري اوس او دا نه شو عملي کولی نظام راولو د اسلام سیاسي نظام ته به ځان د جمهوریت د لارې نه ورسوو بیا به سیاسي نظام راولو نو مونږ ویو چې د نظام سیاسي نظام ته ځان رسولو دپاره د نبي علیه صلات وسلام نقشه را واخله او د قرآن حکمونه را واخله په هغه طریقه سیاسي نظام ته ځان ورسوه نبي علیه صلات وسلام سیاسي واکمني لاسته نه شوه راوړلی په مکه کښې پې بېوسې و نو د مکې د مشرکانو سره د هغې په تړو او د هغې په نظامونو کښې ور داخل نه شو او نه د هغې سره کومه ماده ومنله بلکې نبي علیه صلات وسلام ته هجرت وکړ هجرت د مکې نه مدینې ته لاړ او په مدینه کې بیا اعلان د جهاد یې وکړ د هغه ځای نه راته او د مکې مشرکینو سره په یو میدان او په بل کې جګړه کوله د مکې مشرکانو سره نو چې کله د مکې مشرکان مات کړل په مدینه کښې سیاسي نظام جوړ کړ او د هغه ځای نه ټول قوانین وټاکل هلته ابادي وکړله هلته یې د دولت قایم که او بیا د هغه ځای نه اعلان جهاد وکړه نو که ته وایې چې زه بې وس یم نو ته خو عالم یې ته خو د دې امت روحاني د دې امت رهبر یې د دې امت پېشوا یې د انبیاو وارث یې نو تا له په کار ده چې ته هجرت وکړې اول او بیا د هجرت نه روسته خپل ځان اماده کړي هلته دولت قایم کړي نظام قایم کړي او بیا ځان اماده کړي او په دښمن باندې حمله وکړي څوک چې تا سره اسلام نه مني اسلام سیاسي نظام نه مني او په تا باندې جمهوریت تحمیلوي د هغه سره بیا جنګ وکړي که ته وایې چې د هجرت ځای نه شته دی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی کې د اسلامي دولت د پرمختګونو فعالیتونو لاسته راوړنو او بریاو په اړه هر اړخیز خبرونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته نن د پنجشنبې ورځ وه د څوارلس سوه اته دېرش هجري کال د رجب میاشتې نړیو نښتو په لړ کې لسګونو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې او نظامي وسایط یې له منځه تللي د سینا ولایت په غرب کې د مصري ځواکونو هجوم دفع شو اوس هم پوره خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم د پاکستان او افغانستان په مختلفو ښارونو کې د استشهادي بریدونو په دوام تېره ورځ یو ځل بیا د اسلامي دولت یو اتل استشهادي په خپل سرښندونکي برید د مرتدو ګوډاګیو افغان چارواکو زړونه ولړزول پرون مازدیګر څلور بجې او دولس دقیقې د اسلامي دولت استشهادي ځوان اسامه لوګرې تقبله الله د خپل یولس کیلو چاودېدونکي واسکټ یو میل توفانچې او یو ګرنېټ سره د کابل دویمې حوزې جمهوري ریاست دروازې دویم پاټک ته هغه مهال ځان ورسوو کله چې د جمهوري ریاست لوړپوړي مرتد اداري کارمندان او لوړپوړي سیاسي دلالان د ارګ څخه د راوتلو په حال کې وو لله الحمد د دغه اتلوال برید په لړ کې پنځوس تنه لوړپوړي مامورین او چارواکي وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي د یادولو وړ ده چې د اسلامي دولت استشهادیان هغه نقطې په ګوته کوي او وهي چې دې مرتد حکومت ته ډېرې پرامنه او مهمې ښکاري جمهور ریاست هغه ځای دی چې په کابل کې تر ټولو سخت امنیتي تدابیر لري. دا خونړی برید د امریکا په لاس د جوړ شوي سیکولر لادینه نظام په ګدۍ نصب شوي ګوډاګي مرتد اشرف غني ته ښکاره اخطار دی چې انشاالله د اسلامي دولت د زمرو پنجې دومره قوي دي چې ستا تر ګرېوانه د رسېدلی شي او بهاذن الله د دغه اتلو زمرو دویم ښکار به ته اشرف غني دې په خلاصو غوږونو واوري چې ستا دا ځل جنګ د پردیو استخباراتي ادارو دا خور د څارویو امارتي مشرانو سره نه دی بلکې دا ځل په ټوله نړۍ کې د الله عزوجل د خورو لښکرو او د اسلام د سپېڅلي دین د هغه پاسبانانو سره په جګړه کښې ښکېل یاست چې نه یوازې تاسې بلکې ستاسې په څېر د ټولو طاغوتي نظامونو او ستاسې له کافرو بادارانو یې لوری لودن ورک کړی او واوره ای د جانکیري په لاس د کابل په ګدۍ نصب شوي مرتده جنګ ستا په څېر د لېونیو په چغو چې هر ځل دې خوله بېرته کړې وي او د دې ماشومانه ډیالوګ او ایکټونو په کولو چې ای داعشه سر دې په ککرۍ کښې ماتوم نه ګټل کېږي، بلکې جنګونه په فداکارۍ، ایماندارۍ او د الله عز وجل په ځانګړي مدد او نصرت ګټل کېږي چې لله الحمد اسلامي دولت سربازان له دغه خوږو نعمتونو برخمن دي، ځکه نو پرې ستا او ستا د کافرو بادارانو د زرګونو بریدونو باوجود هم څه اغېزه نه شته، بلکې په ټول خراسان کې در څخه چاپېره را تاو شول او ژر ده چې د ایران، پاکستان او نورو طاغوتي مرتدو مشرانو سره یو ځای دې د شرعي محکمې مېز ته راکش کړي باذن الله. هېره دې نه وي چې څو ورځې وړاندې هم د اسلامي دولت پنځو تنو اتلو فدایانو د کابل په فوځي روغتون د برید پر مهال په سلګونو ګونو مرتدو نظامي چارواکو او عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې وه. وروستی استشهادي برید داسې مهال ترسره کېږي چې دلته په کوټ، شډل، عدلخېل او اړوند د نورو سیمو کې د صلیبي اېتلاف راغلي قوت د درانه هوایي بمبار په ملتیا د سخت مرګوني مقاومت سره مخ ده او لا تر دې دمه یې د خپلو زړو خطونو څخه کوم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی او وخت په وخت پرې د اسلام بچي لکه د وږیو زمرو ورغوټه کېږي ګړه مرګ ژوبله ور اړوي او د راغلي قوې پښې یې ور ولړزولې چې د صلیب د علمبردارانو په راغلي قوه د بریدونو په لړ کښې تېره ورځ هم د جنجال شګې په سیمه کښې د اسلامي دولت د زمرو له لورې د دښمن یو ایم بي ټانګ د د ماین د چاودنې په پایله کښې سره د پېنځو تنو سپرو سرتېرو ټوټه ټوټه او د اور د لمبو خوراک شو ولله الحمد والمنه په موصل کښې د روسیې او امریکا په شمول د ټولې نړۍ د ایتلاف پر وړاندې د اسلامي دولت د سرښندونکو غازیانو د مقاومت او خونړیو جنګونو دویمه رسمي ویډیو هم خپره شوه دا چې په دې ویډیو کې څه دي استاد فردوس بهار د رڼا د کاروان د دې دویمې قافلې ننداره کړې نور حال به یې له ده واورو ما تاسې ته اسلامي دولت په میراث پرېښود وانا اقول ترکت لکم دولة اسسها الربانیون بدمائهم دا په موکب النور دویمه ویډیو کښې د هغه عالم استشهادي وینا ده چې خپلو اولادونو ته یې په وصیت کښې کوي. دغه له استشهادي اتلانو او مخامخ خونړیو جګړو څخه مالامال ویډیو د اسلامي دولت له اوږدو زړه وړونکو ویډیوګانو څخه هغه شپږ پنځوس دقیقي ویډیو ده چې د امیرالمؤمنین په دې ارواپال غږ پیل کېږي. إن الدولة الإسلامية في العراق والشام باقية ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف د موک بن نور په دغه دویمه ویډیو کې د الهي نظام او دارالاسلام نه په دفاع کې نږدې دوه ویشت استشهادي اتلانو خپلې غوښې او هډوکي قربان کړي په دې ویډیو کې اووه تنه سپین ږیري علما او مجاهدین د الله تعالی د رضا او د اخروي نعمتونو په تمه خپل بارودي موټرې په موصل کې د اسلام په دښمنانو چولي چې بې شمېره بېلابېل ټانګونه موټرې او ورسره د الله تعالی دښمنان یې د جهنم کندې ته لېږلي او په دغه توګه یې له خپل رب سره کړې سوداوې ترسره کړي دغه ویډیو چې د اسلامي دولت د نورو ویډیوګانو په څېر ډېره تاثیرناکه ویډیو ده په اړه یې زموږ یو ورور داسې وایي د دې هر یو فدایي یا خبرې او د دې جذبه او د دې دغه او بیا خاص کره دې کې ابواليمان چې کوم اوسې ته بچي ورسره دي او دا داسې یو عالم چې په خپله باندې هغوی چې کوم توصیب کړی دی په افغانستان او دې ځایونو کې جهادونه هم کړي بیا د دې ځای نه تل هغه چې بیا کوم اوسېد کوي هغه وایي چې دا خلافت اسلامي دا د داسې رباني خلکو په وینو باندې منځ ته راغلی او د داسې خلکو استشهادیانو په کوپړو باندې راغلی دی چې دا د الله سبحانه وتعالی یو لوی نعمت دی د خپلو بچو ته وایي چې د دې قدر وکړئ او هغه بچي چې ما په خپله باندې ما خو د دې لیدل برداشت کولی نه شولو داسې یو لکه منظر نو زه دغه علماو ته او دغه مجاهدینو ته او دغه وروڼو خویندو ته وایم چې تاسو تر اوسه پورې دا حقانیت د خلافت اسلامي تاسو ته ظاهر نه شي چې د ټولو کفارو جرړې ویستلې او الله ذلیل او شرمنده کړله او د یو یو کور نه پکې پېنځه پېنځه او شپږ شپږ او درې او یو پیدایي وشوله زه دغه مسلمانانو ته وایم چې د الله په خاطر باندې تاسو لږ دا ویډو دا یو ویډو نه ټولې وګورئ او تاسې لکه حق او باطل باندې سوچ وکړئ چې د الله قانون تاسو د الله بندګان یې او د الله نظام دپاره د خلکو دونه قربانانې ورکړلې او تاسو ته یې په دنیا کښې وځلوو او اوس هم تاسې دغه نظام باندې را یو کېږئ نه نو د څه شي انتظار کوئ په دې ویډیو کې داسې بډاګان شته چې زامنو یې هم استشهادي بریدونه ترسره کړي او اوس یې ورپسې پلرونه د دغه لوړ مقام په لور ګامونه اخلي کان لدی ثلاث ابناء زما درې زامنو یو یې غوښتل چې په ترکیه کې عملیات وکړي په ترکیه کې یو کال تېر کړو بیا به یې ما سره هر وخت رابطه کوله چې زه موسل ته درځم ما ورته ویل چې راځه راشه په دې کښې به انشاءالله خیر وي کله چې موسل ته راغی نو خلافت سره بیعت وکړو او بیا په عسکري اداره کښې په کار بوخت شو. بیا یې وویل چې زما په دې سینه نه یخېږي. بیا یې په دېوان جن کښې ځان شامل کړو. وروسته یې په استشهادیانو کښې نوم ولیکه او په بغداد کښې استشهادي عملیات تر سره کړل. بل ورور یې سیف العراقي نومېدلو. هغه لومړی د خدماتو په دېوان کښې کار کاوه. وروسته په دېوان جن کښې داخل شو. بیا یې په استشهادیانو کښې نوم ولیکه. او زه هم په عراق کې استشهادي عملیات ترسره کړل د الله تعالی نه سوال کوو چې زما زامن او ما په علین مقام کې قبول کړي واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل اولادي ويتقبلني في عليين دغه راز داسې استشهادي زلمي پکې هم تر سترګو کېږي چې ورونو یې فدایي بریدونه کړي او اوس یې دوی پر پل پل ږدي په دغه ویډیو کښې ډېر داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې د اسلامي نظام نه په دفاع کښې د بدن بېلابېل غړي له لاسه ورکړي خو وایي چې دوی اوس هم ځان ته له جهاد نه د ناستې لپاره عذر نه ګوري نو ځکه اوس د موټر بم استشهادي ته راوتي دي د دغې ویډیو په وروستیو دقیقو کښې د اسلامي دولت ښکاریان مرتدین په نښه کوي او په یوه مرمۍ د جهنم کندې ته لېږي يا سعاة إلى الجنان والرضوان انطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم حولوا ليل الكافرين نهارا وخذبوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا يوزل بيان تر خالد تولى لتيكي لأوستا په دې کښې شک نه شته چې د دین ساتنه تر ټولو لوی مصلحت او هدف دی ځکه خو الله تعالی شرک او د هغې اسباب حرام کړي په الله تعالی بې علمه وینا کول بدعتونه او له ځانه دین جوړول دا ټول حرام شوي له همدې امله په مسلمانانو د واجباتو څخه یوه دا هم ده چې باید امت د شرک او بدعاتو نه باخبره او وویرول شي د بدعتیانو او مشرکانو احوال او د هغوی باطله عقیده ورته بیان کړی شي همدې ته په دین کې نصیحت وایي لکه چې د تمیم داري رضی الله څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دین نصیحت دی موږ ورته وویل ای د الله رسوله! د چا لپاره هغه وفرمایل، د الله تعالی، د هغه د رسول، د مسلمانانو، د مسلمانانو د مشرانو او عامو مسلمانانو لپاره، صحیح مسلم. همدا وجه ده چې په بدعاتو رد او د هغوی څخه خلک خبرول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یوه برخه ګرځول شوې، الله تعالی فرمایي. ابوالعباس ابن تیمي رحمه الله وایي د دې په څېر د بدعت امامان هم دي چې د قرآن او سنت پر خلاف وینا کوي یا داسې عبادت کوي چې د قرآن او سنت پر خلاف وي نو د دغو خلکو حال نو د دغو خلکو حال په ډاګه کول او مسلمانان ترې ویرول د ټول مسلمانانو په اتفاق سره واجب دي ځکه د الله تعالی لاره دین، منهج او شریعت پاکول او د دغو مبتدعینو د زیاتي او تجاوز دفع کول په مسلمانانو کفایي واجب دی که چېرته داسې څوک نه پیدا چې الله تعالی د دغو مبتدعینو د ضرر دفع کولو لپاره مقرر کړی وی نو دین مې فاسد شوی و او دغه فساد به بیا د هغه فساد څخه ډېر وی چې د کوم خارجي یرغل په نتیجه کښې را ځي ځکه خارجي یرغل چې کله په مسلمانانو غالبه شي نو زړونه ورسره نه فاسدېږي مګر د یرغل له نتایجو وروسته لیکن مبتدعین او مفسدین چې کله غالبه شي نو تر ټولو لومړی زړونه فاسدوي مجموع الفتاوا په نبوي سنتو کښې یوازې دا خبره ثابته نه ده چې په بدو انسانانو په عمومي توګه رد شوه بلکې دا خبره هم ثابته ده چې د یو بد یعنې ناکار انسان په اړه خبرې د هغه په نوم یادولو سره کولی شي او هم یې په نوم عیب بیانولی شي او په دغه ناکار انسان بیا بدعتي هم قیاس دی د هغه هم غیبت جایز دی تر څو ترې خلک ځان وساتي له عایشې رضي الله عنها نه روایت دی وایي یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته د راننوتلو اجازه وغوښته نو هغه وفرمایل اجازه ورته وکړئ په دې قبیله کښې دا ډېر بد سړی دی کله چې دغه سړی راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره نرمې خبرې وکړې ما ورته وویل ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې سړي په حق کښې دغه شان خبره وکړه او بیا دې ورسره داسې نرمې خبرې پیل کړې هغه وفرمایل ای عایشې په ټولو کښې بد انسان هغه دی چې خلک یې د هغه د شر په خاطر پرېږدي متفقون علیه سلف الصالحینو رحمهم الله به له بدعتي څخه د علم له اخېستو نه منع کوله لکه چې امام مسلم په خپل صحیح کې امام محمد بن سیرین څخه روایت کوي هغه وایي د علم دین دی تاسې وګوره چې تاسې خپل دین له چا اخلئ بل ځای وایي مخکې به د سند پوښتنه نه کېده لیکن کله چې فتنه واقع شوه نو بیا به ویل کېدل موږ ته د خپل سند سړي ذکر کړئ بیا به په کې اهل سنت ته کتل کېدل د هغوی حدیث به قبلېده او بدعتیانو ته به کتل کېدل له هغوی څخه به روایت نه اخېستل کېده کله چې شبابه بن سوار په ارجا ککړ شو نو امام احمد رحمه الله ترې حدیث اخېستل پرېښودل امام احمد رحمه الله به ویل ما له شبابه څخه د هغه د ارجا په خاطر حدیث ونه لیکل تهدیب الکمال د دې تقاضا دا شوه چې په بدعتیانو کې به بعضې داسې څوک هم وي چې علم به یې زده کړی وي او په ډېرو فنونو کې به مهارت لري لیکن د اهل سنت علما په دوی نه دي غولېدلي بلکې ځان یې ترې ساتلی چې د مبتدعین علم بیا د هغوی لپاره کومه تزکیه نه ده کړې بلکې بالعکس په هغوی دلیل جوړ شوی او دا ځکه چې علم د الله تعالی نه وېرې ته وایي علم عمل ته وایي لکه چې ابراهیم نخایي رحمه الله وایي موږ چې به کله د کوم شیخ څخه علم اخېستل غوښتل نو لومړی به مو د هغه د خوراک څښاک کور ته د مال د خلافت مجهز زما د سرک د غاړې کور دی خو اوسه پورې خلافت مجهز زما چای نه دی چښلی د خلافت مجهد ما باندې خاص سلام واچوي السلام علیکم دا خو د مسلمان کار دی مسلمان به په مسلمان سلام اچوي خو هلته که مونږ اضرار د ډوډۍ او د چا ورته وکړو همدا یې چې ورور جانه مونږ مسلمانان نه په عذابوو دا مونږ نه یو په عذاب کړي او نه د دوی مونږ سره زر مو زیاتی کړی دی او د لاندې ټولو خلکو ته زما دا اعلان دی چې دلته خلافت قیم دی دا خلک مسلمانان دي دا منځونه کاندي مونږ ته منځونه ښیي خو نه مونږ باندې دو کوم ظلم او زور نه دی کړی کوم خطونه چې ګزار کړه چې عوام مسلمانان دې د مجاهدینو له منځونو نه راوځي د مجاهدینو له ساحو نه دې راوځي مونږ په دغې ساحو باندې بمبار کوو آیا کوم خلک چې دوی ورته مخکې اعلانونه کړي او هغوی وتلي دي، ښارونو ته ورغلي دي، هلته هلته د هغوی له ژونده هم تاسو خبر یاستئ، د هغوی ژوند دلته څنګه تېرېږي؟ ایا هغوی ته یې کوم امکانات داسې برابر کړي چې هغوی په کښې ښه زندګي وکولی شي که نه؟ هغوی ته صرف هلته خېمې لګولې دي او هغوی ته یې هغه یې په یو پاو دالو او یو څو کاسو باندې غولولي، د هغوی ژوند نه به تاسو خبر یاستئ، د هغوی ژوند دلته څنګه تېرېږي او ستاسو ژوند، د خپل ژوند او د هغوی د ژوند تر منځ پرتله که راته وکړئ. الحمدلله. دلته زمونږ ژوند ډېر په ښه طریقه باندې تېرېږي ځکه چې دلته مونږ د چا غلامان نه یو مونږ پابند نه یو نه مونږ سره د خلافت والا هغو ظلم کړی دی الحمدلله زه د چا نه ځکه نه وېرېږم چې زه یو سپین ږیری یو بوډا یم څوک لرم نه خو چې لاندې لاړ شم زه د هغو خلکو زه ژوند وګورم چې هغه د خیمو لاندې اوسېږي والله په بله چې په یو کور په یو ځای کښې پېنځه شپږ کوره را جمع شوي او هغه خیمو لاندې زندګي تېروي چې چا ته ددې لپاره یو کپ ډوډۍ رسېږي او چا ته هغه هم نه رسېږي او په هغو باندې مو هم زړه دردېږي ولې مو دردېږي چې هغه هم ګوره مسلمانان دي که عوام دین د دې ځای نه تلي خیر دی څوک به غولوي یا به څوک چا غولولي یا به نور غولېږي او یا به په ځان باندې ډېر خفه کېږي او وېرېږي به خو والله په بلا شپه هغو هم ډېر ځکه خفه یم چې هغه مسلمانان دي او ګوره څوک هېڅوک هم چا له کافر زمونږ نه دوست کېږي مولي صاحب تاسې اوله ځله تاسو نه ما د العلماو نه اورېدلي چې تاسې مه نیسئ یهود او نصاره په دوستۍ سره تر څو چې دا غوره وړی شوی دین تاسې قبول کړئ بیا هم هم نه پرېږدي مونږ یې بیا هم پرې نه ښودو په دوستۍ کښې هم پرې نه ښودو په غریبۍ کښې هم پرې نه ښودو مونږ په دې کارو ځکه نه پوهېږو چې دا د هغو خپل سازش دی نه وروغ په غریبۍ کښې پرېږدي او نه په دوستۍ کښې پرېږدي او نه په دښمنۍ کښې پرېږدي نو ای کفارو مرتدینو غېږه مه نیسئ کنې داسې به رانه سکور شئ طاغوتیانو د دغه یتیمانو او د دغه بې سرپرسته ماشومانو چې د دوی کوم سرپرست هم پاتې نه شو د دغو ازار به مې مرتدینو خصوصا مرتدینو ای تش په نامه مسلمانانو تاسو ته وایو ای په ښار کښې غولول شویو هغو هغو هغو مسلمانانو چې تاسو غولول شوي یاستئ ای د طاغوت مزدورانو د دغې ماشومانو ازار دا ډېر ستر دی، دا ډېر لوی دی، ګوره دا به مو وهي. قدرمنو لیدونکو، درنو اورېدونکو، د بابا خبرې مو واورېدلې، را ځو او له دوو نورو ملګرو سره خبرې کوو چې د هغوی هم په دغه وحشي بمبار کې د کور اقارب او د کور نږدې خپلوان شهیدان شوي دي، له هغوی سره غږېږو. زما پلار پرې زخمي شو او موږ موږ سره یې ظلم وکړ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د کورنۍ غړي به خامخا په کې موجود وو. دغه خلک چې دغه حجره یې ویستله او بمبار یې وکړ، دا خلک دلته څه لپاره را ټول وو او دوی کوم کارونه کول؟ دو خو دلته شهیدان شوي وو، دغه غله دواړه راغله، دا ټول د خروي او دې ځمکو خلک وو، عام کسان وو. هغه بیا دلته بیا دې طاغوتیانو بمبار په وکړه، دغه خواران یې هم شهیدان کړل. څو کسه شهیدان شول؟ خپل کار او ژوند ته وتی نه شو تر پاسه په سر باندې جاز غر پر غر پر کښته ځي او که پورته ځي بس تر تلای نه شي که نه او دغه عوام خلک یې ټول ویشت دي څوک یې په خره پسې ویشت او څوک یې په کچر پسې ویشت او څوک یې په وزه پسې ویشت او څوک یې په پټي کښې ویشت او نور د وام خلکو ژوند په دې د جازونو له لاسه ځکه دغه شو که نه چې راتنګ شو یو شمېر په یو تعداد کې ماشومان را ټول شوي دي، دغه ماشومان ټول یتیمان دي، دا ټول بې سرپرسته شول. قدرمنو له یو بل ورور سره خبرې کوو چې پروني ناورین کې په پرونۍ کرغېړنه پېښه کې د ده پلار شهید شوی و، له ده سره غږېږو، السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمة الله وبرکاته. زموږ د خبرې سره سم چې موږ یادونه وکړه چې دغلته ماشومان را ټول شوي، دغه ماشومان څوک دي؟ دا ټول د پرون دغه صلیبیانو بمبار کړی دغه د شهیدانو زامن دي، ټوله بچیان دي. داسې ویل کېږي چې ستاسو والد صاحب هم په دغه پېښه کې شهید شو. ولې شهیدان شول؟ ولې دې سره داسې ظلم وشو؟ دلته سره کمر بازار کښې یو عام کس شهید شوی او او بیا دغه دواړه راغلي وو، دا سپین ږیري راغلي وو، شپانه هم خدای شته چې دغه دغه غوټ کښې خبرې وکړې، د ده پلار پرې پرې شپانه وي، دا ټوله شپانه راغلي وو، دې دواړه راغلي وو، بیا دې کافرو پرون بس دوی باندې بمبار وکړ او بس دې شهیدان کړل، پکې دولس کسان شهیدان شول. قدرمنو! د دغه ورور پلار دعا ته تللی و، د چا دعا ته تللی و، یو بل عوام مسلمان چې هغه دغه کفارو وحشیانو پرې بمبار کړی و او له دوه نورو ملګرو سره یې هغه شهید کړی و، د هغې دعا ته سره راټول وو، فاتحه یې کوله، یو بل ته یې خپل دعا یې ورته کوله، خپلو شهیدانو ته یې دعا کوله، هغه راټول شوي وو او په دغه پېښه کښې د دې ورور پلار هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او شهید شو په کښې. نو وروره ته راته ووایه که نه چې دغې مرتدینو ته څه ویل غواړې، دغې وحشیانو امریکایانو ته څه ویل غواړې چې ایا مونږ بې ګناه یو وژل کېږو که نه مونږ ګنې تاسو په خلاف کومه خبره کړې ده دغه مرتدینو ته څه ووایه که نه دا خو مونږ داسې دا خو یو ځل نه دی دا ډېر ځل شو چې دلته څوک خروب سې وشته دوکانونه یې بمبار کړه دې خلکو دې کافرو وام خلک یې وشت دې کافر ته زمونږ دا دغه دی چې دا چې ټول بې ګناه خلک یې وشته الله دا ذلیله کاندي الله د ګور د خلافت مجاهدینو پلاس باندې ذلیله کاندي امین امین ډېره مننه خوشحاله اوسې وروره السلام علیکم السلام ورحمتالله په دې کې هېڅ شک نه شته چې د دین ساتنه تر ټولو لوی مصلحت او هدف دی ځکه خو الله تعالی شرک او د هغې اسباب حرام کړي په الله تعالی بې علمه وینا کول بدعتونه او له ځانه دین جوړول دا ټول حرام شوي له همدې امله په مسلمانانو د واجباتو څخه یوه دا هم ده چې باید امت د شرک او بدعاتو نه باخبره او ووېرول شي د بدعتیانو او مشرکانو احوال او د هغوی باطله عقیده ورته بیان کړی شي همدې ته په دین کې نصیحت وایي لکه چې د تمیم داري رضی الله څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دین نصیحت دی موږ ورته وویل ای د الله رسوله! د چا لپاره هغه وفرمایل، د الله تعالی، د هغه د رسول، د مسلمانانو، د مسلمانانو د مشرانو او عامو مسلمانانو لپاره، صحیح مسلم. همدا وجه ده چې په بدعاتو رد او د هغوی څخه خلک خبرول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یوه برخه ګرځول شوې، الله تعالی فرمایي. په تاسې کښې دې یو ټولی داسې وي چې خیر لور ته بلنه کوي، د نېکۍ امر کوي او له بدۍ نه منع کوي، همدغه خلک کامیاب دي. آل عمران یو سل او څلورم آیت ابوالعباس ابن تیمیه رحمه الله وایي، د دې په څېر د بدعت امامان هم دي چې د قرآن او سنت پر خلاف وینا کوي یا داسې عبادت کوي چې د قرآن او سنت پر خلاف وي، نو د دغو خلکو حال نو د دغو خلکو حال په ډاګه کول او مسلمانان ترې وېرول د ټول مسلمانانو په اتفاق سره واجب دي ځکه د الله تعالی لاره دین منهج او شریعت پاکول او د دغو مبتدعینو د زیاتي او تجاوز دفع کول په مسلمانانو کفایي واجب دی که چېرته داسې څوک نه پیدا چې الله تعالی د دغو مبتدعینو د ضرر دفع کولو لپاره مقرر کړی وی نو دین به فاسد شوی و او دغه فساد به بیا د هغه فساد څخه ډېر دی چې د کوم خارجي یرغل په نتیجه کې را ځي ځکه خارجي یرغل چې کله په مسلمانانو غالبه شي نو زړونه ورسره نه فاسدېږي مګر د یرغل له نتایجو وروسته لیکن مبتدعین او مفسدین چې کله غالبه شي نو تر ټولو لومړی زړونه فاسدوي مجموع الفتاوا په نبوي سنتو کښې یوازې دا خبره ثابته نه ده چې په بد انسانانو په عمومي توګه رد شوی بلکې دا خبره هم ثابته ده چې د یو بد یعنې ناکار انسان په اړه خبرې د هغه په نوم یادولو سره کولی شي او هم یې په نوم عیب بیانولی شي او په دغه ناکار انسان بیا بدعتي هم قیاس دی د هغه هم غیبت جایز دی تر څو ترې خلک ځان وساتي له عایشې رضي الله عنها نه روایت دی وایي یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته د راننوتلو اجازه وغوښته نو هغه وفرمایل اجازه ورته وکړئ په دې قبیله کښې دا ډېر بد سړی دی کله چې دغه سړی راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره نرمې خبرې وکړې ما ورته وویل ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې سړي په حق کښې دغه شان خبره وکړه او بیا دې ورسره داسې نرمې خبرې پیل کړې هغه وفرمایل ای عایشې په ټولو کښې بد انسان هغه دی چې خلک یې د هغه د شر په خاطر پرېږدي متفق علیه سلف الصالحینو رحمهم الله به له بدعتي څخه د علم له اخېستو نه منع کوله لکه چې امام مسلم په خپل صحیح کښې له امام محمد بن سیرین څخه روایت کوي هغه وایي دا علم دین دی، تاسې وګوره چې تاسې خپل دین له چا اخلئ. بل ځای وایي، مخکې به د سند پوښتنه نه کېده، لیکن کله چې فتنه واقع شوه، نو بیا به ویل کېدل، موږ ته د خپل سند سړي ذکر کړئ. بیا به په کې اهل سنت ته کتل کېدل، د هغوی حدیث به قبلېده او بدعتیانو ته به کتل کېدل، له هغوی څخه به روایت نه اخېستل کېده. کله چې شبابه بن سوار په ارجاع ککړ شو نو امام احمد رحمه الله ترې حدیث اخېستل پرېښودل امام احمد رحمه الله به ویل ما له شبابه څخه د هغه د ارجاع په خاطر حدیث ونه لیکل تهدیب الکمال د دې تقاضا دا شوه چې په بدعتیانو کښې به بعضې داسې څوک هم وي چې علم به یې زده کړی وي او په ډېرو فنونو کښې به مهارت لري لیکن د اهل سنت علما په دې نه دي غولېدلي بلکې ځان یې ترې ساتلی چې د مبتدعینو علم بیا د هغوی لپاره کومه تزکیه نه ده کړې بلکې بالعکس په هغوی دلیل جوړ شوی او دا ځکه چې علم د الله تعالی نه ویرې ته وایي علم عمل ته وایي لکه چې ابراهیم نخایي رحمه الله وایي مونږ چې به کله د کوم شیخ څخه علم اخیستل غوښتل نو لومړی به مو د هغه د خوراک څښاک کور ته د مال راتلل بېرته او د بېرته مصرف پوښتنه کوله کله چې به په سمه وو نو بیا به مو ترې علم اخیسته که نه نو مونږ به بیا خوا ته نه ورتلو الکامل فی الضعفاء بلکې سلف صالحین به په روایت کې د ضبط یا حافظې د کمزورۍ په خاطر خطا کېدونکي د ذکر کولو څخه ځان ساته او هغه به یې بعینه ذکر کوو اګر که د استقامت او اصلاح خاوند به وو تر څو ترې نور خلک ځان وساتي دلته باید ووایو چې دا هغه غیبت نه دی کوم چې حرام دی بلکې دا واجب نصیحت یعنې د خیرخواهۍ برخه ده تر څو د خلکو په ذهنونو کې په دین پورې چرته داسې خطایي ونه تپل شي چې هغوی پرې د دین ګمان وکړي او تابعداري پیل کړي او تابعداري یې پیل کړي له همدې امله خو په اسلامي تاریخ کې یو قدرمن علم منځته راغی چې هغې ته د جرح او تعدیل علم وایي دغه فن د اسلامي امت له لویو فخرونو څخه دی ځکه په دې سره سنت وساتل شول صحیح له ضعیف او رښتونی له درواغجن څخه جدا کړی شو جرح او تعدیل د علوم الحدیث څخه یو مهم علم دی موضوع دا ده چې د راویانو د علم نقل کوونکو په احوالو کې بحث کوي د هغوی په عدالت ذهني کیفیت رښتینولۍ او امانت په راوي کې چې کومه جرحه موجوده وي لکه ضعف تدلیس وغیره د ټولو برخو یادونه او تفصیل بیانوي یوازې د علم نه بلکې د دغو مجروحینو په اړه علماو ځانګړي کتابونه هم لیکلي دي لکه د امام بخاري رحمه الله کتاب الضعفا د ابوجعفر العقیلي رحمه الله کتاب په همدغه نوم د نسوي رحمه الله کتاب الضعفاء والمتروکون د رقطني رحمه الله کتاب په همدغه نوم د ابن جوزي رحمه الله کتاب همدا شان د ابن علي الجرجاني رحمه الله کتاب په نوم د الکامل فی ضعفاء الرجال همدا ډول د نورو علماو هم په دې فن کښې مهم او مشهور کتابونه شته دی عبدالله ابن امام احمد بن حنبل رحمهم الله وایي ابو تراب النقشبي زما پلار ته راغی زما پلار شروع وکړه ویلي فلانی ضعیف دی فلانی ثقه دی ابو تراب ورته وویل شیخ صاحب د علماو غیبت مه کوه زما پلار ورته وکتل او ورته یې وویل خوار شي دا نصیحت دی غیبت نه دی تاریخ بغداد ابن جوزي رحمه الله د محمد بن بندر جرجاني رحمه الله څخه نقل کوي هغه وایي ما امام احمد رحمه الله ته وویل چې دا خبره په ما ډېره درنه ده چې زه ووایم فلانی ضعیف او فلانی درواغجن دی هغه راته وویل که زه ورته غلي شو نو ناپوهه خلک به کله روغ او ناروغ پېژني الضعفا والمتروکون اوس ته وګوره د دین د امام احمد بن حنبل رحمه الله دغه چلند د هغه چا په اړه و چې هغوی نیکان او د استقامت خاوندان لیکن په حدیث نقل کولو کښې خطا شوي یا پرې وهم راغلی و نو د مبتدعینو او خواهش پرستو په اړه خو د امامانو رویه ډېره سخته وه ډېره سخته ده امامان له مبتدعینو څخه جدا شوي او خلک یې ترې خبردار کړي تر څو ترې ځان لرې کړي هر چې د کافر کوونکي بدعت خاوندان دي نو د دین امامانو د هغوی مخه نیولې ردونه یې ترې کړي خلک یې ترې ژغورلي له هغوی څخه یې بېزاري او جدایي اختیار کړې هغوی غلطي مشهوره کړي او کافر یې ورته ویلي ته وګوره چې کله بشر المریسي قرآنکریم ته د مخلوق ویلو بدعت راوړ، د الله تعالی په نومونو کښې یې الحاد وکړ او د بعضې قطعې ثوابتو څخه منکر شو نو د دین امامان وراټه او خلق یې ترې ځان ژغورلو ته وهڅول او د هغه په رد کښې یې کتابونه ولیکل لکه چې امام ابوسعید دارمي رحمه الله په خپل کتاب کښې بشر ته کافر ووایه او هغه یې په حکم کښې د جهمیانو د مشر جهم بن صفان پسې کړ حماد بن زید د بشر په اړه د یو سوال په ځواب کښې وویل دغه کافر دی شیخ عبدالطیب ال شیخ رحمه الله وایي علما د هغه د کفر په فتوا متفق دي مجموع رسایل ته پوه شه چې بشر المریسي څوک و هغه د خپلې زمانې د علماو او فقهاو نه زده کړې کړې وي د هغوی څخه په اورېدلو او کېناستلو مشرف و هغه کوم عام جاهل انسان نه و بلکې امام ذهبي د هغه په ترجمه کې وایي خبرلوڅ مناظر او په علم کې ماهر بشر المريسي بشر د مشرانو فقهاو څخه و د قاضي ابو یوسف رحمه الله څخه یې علم اخیستی و د حماد بن سلمه او سفیان بن عینه رحمه الله څخه یې روایتونه کړي لیکن په علم کلام کې نظر او مطالعه کوله نو هغه پرې غالبه شو د تقوا څخه بهر شو د قرآن کریم په مخلوقیت یې وینا وکړه بلکې دې ته یې دعوت وکړ تر دې چې په خپله زمانه کې د جهمیت سترګه او د هغوی عالم وګرځېدل الصير بلکې موږ ګورو چې د سنت امامانو د جهمیانو او د هغوی د مشر مريسي په تکفیر کې په توقف بسنه نه وه کړې بلکې د هغوی د مشرانو په وژلو یې هم خلک را پارولي په دې اړه امام یزید بن هارون رحمه الله وایي جهمیان کفار دي ما ډېر ځل د بغداد خلک مريسي وژلو ته وهڅول امیر المؤمنین هارون رشید وایي ما ته دا خبره رسېدلې چې بشر قرآن ته مخلوق وایي په ما د الله تعالی لپاره نظر دی که زه یې د هغه په نیولو برلاسه کړم نو داسې به یې مړ کړم چې په هغه مرګ به مې هېڅوک نه وي وژلي په تاریخ کې هم داسې ډېر واقعات راغلي چې په هغې کې د زندیقانو او غلو کوونکو مبتدعینو تکفیر وژنه او په دار کول ثابت دي لکه جعد بن درهم جهم بن صفوان حسین بن منصور حلاج او نور ووژه په همدغه منهج د دین امامان د زندیقت او ګمراهۍ د مشرانو په مقابل کې تللي په دې لړۍ کې موږ ګورو چې شیخ الاسلام ابن تیمي رحمه الله د حلولي زندیق ابن عربي په اړه ښکاره خبرې کوي شیخ الاسلام کتاب منهاج السنت د رافظي ابو منصور په رد کې لیکل شوی همدا ډول کتب او رسایل د خبرپرست مشرک البکري المصري په رد کې لیکل شوي او داسې د نورو ګمراهانو سره هم شوي همدغه منهج په واضحه توګه امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله او په رښتینو علماو کښې د هغه شاګردانو هم خپل کړی ځکه هغوی د هرې موقع نه په استفاده شرک ته دعوت کوونکي زندیقان د مشرکینو پلویان او په حق پرستو درواغ تړونکي شرمولي لکه زندیق ابن عفالق ابن فیروز د مویس بچې د جرجیز زوی او داسې نور بلکې په دې اړه یې لوی کتابونه لیکلي خاص رسالې او خورا ډېرې فتاوې خلاصه کوي نو د بدعتیانو او زندیقانو په اړه خبرې کول هغوی بېل بېل په نوم شرمول او د هر یو لپاره د هغه سره مناسب حکم غوره کول د اهل سنت والجماعت په نیز یو پوخ منهج دی د امامانو دغه تګلاره او منهج ته په کتو به موږ د باب اولا له مخې لازم ده چې د تواغیتو د علماو د دې زمانې د جهمیانو سره په چلن کې د امامانو په دغه تګلاره ولاړ شو دغه علما یې څو یعنې بد علما او د دې زمانې جهمیان چې عام خلک شرک او کفر او بالاخره د جهنم کندې ته بیایي د ګمراهۍ لپاره ډنډورې کوي حق پټوي او په خلکو د خپل دین په اړه ګډوډي راولي الله تعالی نه سوال کوو چې موږ سره د دغه ګمراهانو او مرتدینو په شرمولو او خلکو ته د دې د ګمراهۍ په ډاکولو کې موږ سره مرسته وکړي ورور جانه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو اورېدونکي به وایي چې څنګه یکدم سلام کوي نو د خلافت غږ راډیو مومن اورېدونکو همدا ګړۍ د یو درېو مجاهدینو سره د زړه خواله کوو د دوی خبرې اورو د دوی پیغامونه اخلو نو انشاءالله چې دا به تاسو سره هم غواړو چې دا محفل او بنډار شریک کړو الله دې وکړي چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او بس د خلافت غږ راډیو څومره خپرونې چې تاسو اورئ نو الله دې وکړي چې دغه خپرونې ستاسو لپاره د دین او دنیا د ښایست سبب جوړ شي دعاګو یو چې انشاءالله تعالی همدغه خپرونې اورېدل او د هغې سره مینه او تړاو او اړیکه او ارتباط به انشاءالله چې خامخا په زندګیو کښې انقلاب را ولي او اوښتون او بدلون به را ولي انشاءالله او د هغې ثمرې او د هغې هغه تودوخې مونږ ته را رسېدلي دي وګورو اورو یې انشاءالله وینو یې په خپله باندې نو لهذا بیا ورور جان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو خفه نه شئ استومان نه شئ ګیلمن نه شئ ګل شئ د خیره ستاسو نوم ورور جان نوم سجاد دی زما ډېر ښه سجاد نو ډېر ښایسته نوم دی ماشاءالله څومره وخت کېږي چې خلافت سره مربوط شوي یاست بس خلافت سم یو څلور میاشتې کېږي، هغه ځای نه مې هجرت کړی کونړ ته دانګام ولسوالۍ ته یو اووه کاله کېږي بیا یو هلته کونړ کښې مې بیعت وکړو. ورور جانه څومره وخت کېږي چې خلافت سره مو بیعت کړی دی؟ خلافت سره زموږ د بیعت خو یو نیم کال کېږي کونړ کښې موږ بیعت کړی و دلته راغلي یو څلور میاشتې مو شوې. ماشاءالله سبحان الله ورور جانه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جوړ یې وئ ښۀ وئ پخېر یې وئ. الحمدلله ښه بخیر تاسو ښه یاستې ملګري ملګري لګېدلي وایي که نه عبدالقهار جانانه تاسو بیات چې وکړو نو څنګه هم دا په زړه کښې پرېکړه وکړه او دا ژمنه هم وکړه چې بیات هم وکړه وجه څه کېدای شوه نو وجه دا کېدای شوه چې په دې باندې مونږ د پوه پوه علماو نه صحیح صحیح دلایل واورېدل نو اولنۍ دغه زمونږ دا وه چې مونږ بیعت وکړو د دې لپاره چې د مسلمانانو جومات یو شي دا کفار ذلیل کړو او طاعوت چې کوم نظام دی دا ختم کړو او دې یوه لاره هم دا ده بله لارې نه شته یوه لارې هم بله نه شته څومره ډېر تنظیمونه وو مونږ او تاسو خو ویل په پاکستان کې افغانستان کې په نورو علاقو کې لکه په یو یو تنظیم کې به دننه څومره بې اتفاقیانې وي په یو یو تنظیم کې به څومره ډلې وي دننه او د ټولو تنظیمونو به بیا څومره تضاد و په خپلو کښې دې د وجې مونږ بیعت وکړو او نن سبا خو هر سړی دا وایي چې مونږ په حقه باندې یو که نه دا کفار هم وایي چې مونږ په حقه باندې یو هر سړی دا وایي چې په حقه باندې یو لاول کښې زما په خپله څلور میاشتې هم لګولي دي نو کله چې زه لاول تبلیغ ته لاړم بیا ما وویل چې ځه دې دنیا کښې چې کوم دې دا تبلیغان یعنې دی دی نه به نور څوک حق ته نه وي رسېدلي ما ویل چې حق ته هم دا خلک رسېدلي پته راته نه وه نو بیا مې د الله نه دعا کوله چې یا الله پاکه ما د صحیح خلکو سره ملګری کړې او د هغه خلکو سره مې ملګری کړې کوم چې صحیح خلک دي نو بیا په هغه وخت کښې د مجاهدینو سره ملګري شو رالو بیا د مجاهدینو خواله نو د هغوی سره وو بیا په هغه جومات کښې نو بیا ما وویل چې یاره دا صحیح خلک دی او د هغو سره ورسه وو بیا د هغې نه بعد بیا خلیفه په شام کښې د هغې سره خلکو بیعت وکړو ظهور یې وشو نو دلته په خراسان کښې هم بیعت وشو مونږ هم ورسره بیعت وکړو ځکه چې له اوله کښې مونږ دومره په جهل کښې وو په خپله چې لکه ډېر وخت بعد خلیفه راغی که نه غالبا چې سل کاله حوشه دا بعد خلیفه راغی نو مونږ ته دا پته نه وه نو بیا چې حدیث مونږ واورېدل نو بیا مونږ ډېر زیات خوشحاله شو چې داسې وخت به را ځي خلک به ټول ورسه یو کېږي او شام او په عراق کښې به خلک را چوتېږي دا ټول به د خلیفه سره بیعت کوي نو دې وجې مونږ هم د هغوی سره بیعت وکړو او ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې زمونږ په ژوند کښې خلیفه راغلی او د هغې سره مونږ بیعت وکړو زمونږ په ژوند کښې هم دا خلیفه راغلی عبدالقهار وروره که فکر کوئ چې لکه څنګه چې دا ټولې قربانۍ او استشهادونه او دا وینې او زندانونه او بندونه او هجرتونه د خلافت اسلامي د قیام دپاره وو واقعا هم هغه وخت را ورسېده چې څومره خلکو هم قربانۍ دې دپاره ورکړې وې نو هغه اوس کوشش کوي او هڅه کوي چې همدې سولې ته ځان را رسوي او دې دې ساحې ته ځان را رسوي او را روان دي که نه او راغلي دي دلته چې تاسو په کومه تمه په کوم امید باندې دا پوښتنه به د دې بل ورور ځان نه سلطان نه پوښتنه وکړو چې په دغه کومه هیله او په کوم امید او په کوم ارمان باندې تاسو د خلافت نه چې کومه توقع لرله چې خلافت اسلامي داسې یو خلافت به یو نظام به او یو خلیفه به وي د هغه د لاندې به امت یو کېږي او مؤمنین مخلصین صادقین به یو کېږي او هغه به د الله په ځمکه باندې د الله نظام قایموي ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم که نو د الله د دین د الله د احکامو د الله د کتاب د قانون د نظام د هغه عملي د هغه ډانچه به ودرېږي په دې ځمکه باندې او احکام به قایموي په دغه امید او په دغه هیله باندې تاسو دلته راغلی نو دا ووایې سلطان ورورجان رښتیا به وایي چې دلته عملا هم په خپلو سترګو باندې مخامخ روبرو هم هغه هر څه وینئ وګورئ هو قصه به لږ اول نه شروع کړو کله چې موږ د جهاد شروع کړو نو هغه وخت کې تحریک و، تحریک طالبان پاکستان و، هغې کې مونږ جهاد وکړو، شپږ اووه کاله جهاد هم وکړو، خو بیا اخر هغه و چې باجوړ د حکومت لاس ته ورغی و، سقوط یې وخوړو باجوړ. بیا چې کله مونږ کونړ ته رالو، نو بیا دلته معاهدې غونې شوې وو، حکومتونو سره کېناستل، پاڅېدل شو. دا یو څه یو عجیبه غوندې ښکارېدله او موږ په دې خپلو سترګو کتل چې موږ په سلګونو شهیدان هم ورکړي او جیلیان هم اوس هم د امریکایانو په جیلونو کې پراته دي د پاکستان ظلمونه خو به تاسو ته معلوم وي چې هلته د یو مجاهد په سر باندې مور پلار خویندې رونه ټول جیل ته ځي نو موږ حیران پاتې یو چې یا الله پاکه دا اوس څه قصه روانه ده، زموږ قربانۍ خو لکه چې بل طرف ته لاړې، خو بیا وخت تېرېدلو، څلور پېنځه کاله تېر شو، په شام کې د خلافت اعلان وشو، مونږ لکه هسې نه خو هم مونږ تنګ شوي وو، زموږ د قربانیو نتیجه بېخي بېخي الټا روانه وه، بیا چې کله اعلان وشو نو بیا مونږ د دوی ویډیوګانې وکتې، بیا هغه احادیث هم واورېدل چې خلافت قایم شي او څوک ورسره بیعت ونه کړي نو مرګ یې د جاهلیت دی هسې نور ډېر دلایل وو که نه په هغې باندې ډېر وخت لګېږي نو مونږ لکه بیا اوس چې دلته راغلي یو تقریبا زما یو نیم کال خوا شا کېږي خو الحمدلله بلکل صفا سوتره اسلامي نظام دی لږ لږ کمیانې به یې خامخا مونږ کمزوري مسلمانان یو خو ان شاءالله الله به دا هم ختم کړي ان شاءالله الله به دا خلافت ټولې نړۍ ته خور کړي انشاءالله انشاءالله انشاءالله انشاءالله سلطان روزانه ډېر ناشنا جالبې خبرې دې وکړې چې تېر تاریخ هم په ډېر لنډ وخت کښې واقعا چې هغه کفري حکومتونو دغه جمهوري او طاغوتي او سیکولر نظامونو د واکندګانو هغه ظلم و ستم او زیاتی او جابریت او بربریت او تشدد او تعدا چې کومه وه چې ساری نه لیدل کېږي په دنیا کښې بیا خصوصا د پاکستان ده چې بیخي بېلګه نه لري په دنیا کښې هغه ظلمونو هغه صعوبتونو مومنان زلمیان د مدرسو نه راپاتول او دې ته یې اړ کړل چې د پاکستان ګرېوان ته لاس ور واړتوي او خپل ځان پرې لوله په لمبه لمبه کړي نو هماغه وو چې مبارزه یې پیل کړه میدان ته را ودانګل ینګو تنکیو ګلالیو زلمیو ځوانانو او د پاکستان صاحب په ټکر باندې پیل وکړه چې په داسې حال کښې چې امریکا دلته یرغل کړی و افغانستان باندې حمله شوې وه او پاکستان یې ملاتړ ته ولاړو نو دغه ځوانانو ته د پاکستان دغه خاوره پاکستان سره اور لمبه لمبه کړه او اخر په دې مجبور شو چې هجرت ته اړ شو راغله هجرتونو ته په پردیو وطنونو کښې مهجور شو او کومې قربانۍ چې ورکولې نو مشرانو بیا یو ځل د دې حکومتونو سره جلب او واګې یو کړې زمامونه یو کړه سره تړاو نو که د هغه نه راوشو که دلتې سره یو شو که نه او هغه ځورېدلي کړېدلي سوځېدلي سوختېدلي ځوانان ته الله پاک بیا یو داسې رحم وکړي چې د خلافت لمر څرک وواهه نو په دغه دغه تندې ستاسو ماتې شولې ستاسو امیدونه ځای ته ورسېدل او رالی دلته د څه لپاره چې قرباني ورکول کېږي دلته د خلافت په خاوره کښې خراسان کښې واقعا هم چې سل په سلو کښې د کوم څه لپاره قرباني ورکول کېږي هماغه قرباني په خپل ځای باندې لګي په خپل چوکاټ کښې لګي که نه نو بیا د مشرانو په اړه باندې که راته ووایه چې دلته مشران چې څومره دي مطلب خلافت اسلامي کښې اوس څوارلس دیوانه اعلان شوي دي که نه نو د هر دیوان مشران شته دی باقاعده هر دیوان خپل مشر لري د تېرو تنظیمونو د مشرانو او د کمانډرانو او د اوسنو مشرانو په منځ کښې بدلون او فرق به څومره ویني که تېرو تنظیمونو ته وګورو نو اکثر وخت له به هغه وخت کښې تنظیمونه به داسې وو چې مشرانو به یې اکثره لکه نور داسې پټ ډېر کارونه وو هغوی هغوی به هغه کول که نه د هغوی بچي ډېر عیش و عشرت کښې ګرځېدل او کوم چې مجاهدین وو هغوی قربانۍ ورکولي اینه یو ته یو د پیدایانې یې کولې خو د هغوی بچي چې کوم خو ډېر سور کښې ګرځېدل او الحمدلله دلته چې موږ خلافت ته راغلي دلته زمونږ د مشرانو او کشرانو هېڅ فرق نه شته هر دیوان په میاشت کښې یو تشکیل لري د خطه هغوی ښاد ته ځي او مشران هم ځي کشران هم ځي الحمدلله بچي یې هم ځي او چې کوم بچي د سبقونو دي څنګه چې زمونږ بچي سبقونه وایي داسې هغوی هم وایي ماشاءالله الحمدلله دلته نو سل په سل کښې عدالت دی عدل دی انصاف دی د قرآن په ایتونو باندې فیصلې دي قضا ده قرآن د قرآن قضا ده د شریعت قضا ده د نبوي منهج قضا ده د چا پکې نو د لوړ او د جور او د تورو سپینو لرې نږدې ازبکو پرسیوانو تاجکو ترکمنو عربو عجم څه فرق پکې نه شته نو نه الحمدالله بس ټول یو مسلمانان یو بلکل پاک صفا اسلامي نظام دی او سړی د والي نه هم پوښتنه کولی شي چې ستا ولې دوه څادره دي او زما ولې یو دی الحمدلله پاک صفا اسلامي نظام دی ماشاءالله الحمدلله نو د خلافت اسلامي د ټولو مجاهدینو د خوا نه د ټول خلافت په نمایندګۍ باندې ټول امت ته پیغام که وړاندې کړي نو زموږ خو ټول امت او خاص کر مسلمانانو ځوانانو ته دا پېغام دی کوم چې موحدین دي او فاک صفا مسلمانان دي راشئ وګورئ دا د خلافت خاوره وګورئ نظام وګورئ که لږې لږې غلطیانې وي وړې وړې هغه به وي خو غټې غلطیانې الحمدلله نه شتې تاسو راشئ اول نظام وګورئ انشاءالله چې ستاسو به خوښ شي او تاسو به انشاءالله هجرت وکړئ د خپلو کورونو ماشومانو سره انشاءالله عبدالقهار ورور جانه الحمدلله له ډېر تحقیق نه او د ډېرو محنتونو وروسته تاسو دې حقیقت ته رسېدلي یاست چې واقعا هم په دې ټوله دنیا کښې په دې نن وخت کښې د خلافت د سب نه علاوه نو بل ځای کښې نه سب شته او بل ځای کښې نه سوله شته او نو بل ځای کښې د اسلام د ابیاریو د نګهداشت د پاملرنې لپاره د یو ځای نه هم توقع نه شته په یو ځای کښې دنیا کښې فقط که کومه چترۍ ده او کوم سوری ده د اسلام لپاره کومه باغچه ده نو هغه واحد د خلافت ملبوطات دي چې همدغه دي نور نه شته که نه نو دلته اوس د خلافت په خاورو کښې تاسو اوسېږئ یو طرف ته قرآن مخې ته پروت دی بل طرف ته حدیث اورئ او بل طرف ته درسونه اورئ او بل طرف ته بیانات اورئ او دغه شان ته مخامخ د خلافت هغه عملي نظام وینئ ګورئ چې ګام په ګام او قدم په قدم باندې قرآن او د حدیث سره مکمل همڅنګ روان دی په هغه رڼا کښې روان دی هماغسې روان دی که نه نو د ټول خلافت اسلامي د مجاهدینو په نمایندګۍ باندې ټول امت ته که پیغام ووایي نو ډېر بس ټول امت او ټول مسلمانانو ته زمونږ دا پیغام دی چې دوه خیمې دي یوه د کفر ده او یوه د اسلام ده دا د اسلام خیمه ده او نور په دې کښې خوا دې خوا نه چلېږي دا دې تنظیم والا دی او دا دې تنظیم والا دی دا د اسلام خیمه ده چې دې د اسلام خیمې ته را شي خپل ایمانونه محفوظ کړي او خپل اعمال محفوظ کړي ځکه چې مونږ دلته ویې لیدل والله العظیم چې دلته معمولي هم د شریعت نه خلاف کار وی که نه نو مونږ ورسره نه منله ځکه چې مونږ ډېر کاروبار هر شیانه مو دام پرېښي دي غټ غټ کاروبارونه مو دام پرېښي دي که لکه ملګرو ته پته ده نو هر څه د الله د رضا دپاره پرېښي دې دپاره هم پرېښي چې زمونږ نه خپل رب راضي شي او دا سخت چې مونږ په ځان باندې تېرو دې دپاره تېرو چې مونږ نه خپل رب راضي شي او الله جل شانو مونږ دوزخ نه بچ کړي جنت په عالم ساز کړي دې لپاره مونږ د هر څه پرېږدي نو مونږ په خپلو ویلدل په خپلو سترګو باندې په هر ځای کښې ځکه چې زه بله ورځ یو ځای ته لاړم او بیا مې په هغه ځای کښې برف دي غرونو کښې یو ځای دی کڅونو ته وایي نو هلته جومات ته بیا ورغلم په جومات کښې ټول خلک دا کلي ته را ټول کړي وو او هغو ته یې مونځونه صحیح کول نو داسې ښایسته ښایسته مونځونه یې یاد کړي وو او داسې محنت یې څه کاوه شپه او ورځ نو دلته یې دعوت والا هم ډېر ښایسته دعوت چلی او ټولې شعبې چې کومې دي هغه هر یو ښه ښایسته ښایسته محنت کوي او الحمدلله د دعوت دغه بیا ډېره ښایسته جوړه ده ښایسته برابر ده او نوره به هم الله جل شانو مضبوطه کړي نو دلته یې شریعت نه خلاف کار نه د بل څه کېږي او نه خپلو کښې د چا څه منو الحمدلله دلته صحیح نظام دی او صحیح د قرآن او د حدیث فیصلې او د شریعت نه خلاف یو کار هم نشته پاک قرآن او حدیث بلکل په هغې باندې فیصلې کېږي او که چا ته دروغ ښکاري چې یاره دا خو دا خبرې کوي د دې دغه نه میډیا نه دا دعوت یې چلوي دا او هغه نو چا ته چې دروغ ښکاري را دي شي دلته په خپله دې ویني او ودې ګرځي او دلته بیا خامخا د هغې خپلوان هم وي څوک بیا یي څه نه څه او لار هم شته دی په هر طرف باندې شي راتلی یو کار چې سړی وغواړي که نه کوم ځای ته معاذي ته تګ کېږي کله چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې ابوذر عباري رضي الله تعالی عنه ته یو کس وویل چې دا داسې سړی پیدا شوی دی چې خلکو له دعوت ورکوي او لکه یعنې غلطې لارې ته خلک رابلي او دا دي هغه دي ډېرې خبرې پسې وکړي نو ابوذر عباري رضي الله تعالی عنه خپل ورور ولېږو چې ته لاړ شه د هغې معلومات وکړه چې دا رښتیا داسې سړی را پیدا شوی دی زمونږ په دین پسې ملنډې کوي او دا خبرې کوي او دا واغه نو ورور چې کله لاړی و ډېر جدا و هغه ترې ډېر جدا دیره و نو هغې معلومات وکړو نو یې معلومات یې وکړه ابوذر پاري رضي الله تعالی عنه خواله بېرته راغلی نو هغه ته یې وویل چې په هغه کښې خو ډېر ښایسته ښایسته صفتونه ما ویل دلته صفتونه ما په هېچا کښې نه دي لري نو د ورور په خبره باندې مې یقین ونه کړو وایي په خپله د سفر سامان واغوست او د هغوی خوا لاړې کله چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم خوا له وایي لاړې په خپل هغه حالات ویلدل نو په هغه وخت کې ایمان راوړو ایمان یې وایي راوړو د هغوی هغه ایمان داسې قوي شو چې وایي په هغه وخت کې به چا کلمه نه شوه ویلې او وایي ده په زوره کلمه وویله هغوی کافرو به ورسره جګړه کوله او داسې به پرې را ټولېدل او وال ټکول یې مو نه ډېر زیات ورکړه خو ده به دا کلمه ویله او صبر بیا نه شو کولی نو کله چې خپلې قبیلې له راغله دا یو مشر سړی پاتې شوی نو هغه ټولو ته به یې وویل چې تاسو دا کلمه ووایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو به کامیاب شئ او ټولو سره یې ومنله قبیلې کوم کسان یې چې وه کشران هغو سره یې ومنله ټول ایمان راوړو نو تاسو راشئ په خپله دا حالات معلوم کړئ تاسو ته مونږ هسې یو دروغ او یو دغه ته نه وو چې ګنې د حکومتونو په شان یو تاسو ته یا د سیاسي خلکو په شان یو دروغ وو چې تاسو مونږ له ووټ را کړئ دا بل له وکړو دا بل له وکړو مونږ بس دومره وکړو چې مونږ وایو چې تاسو د عدناني صاحب خبره هغه وایي چې تاسو خپل ځان په الله باندې قبول کړئ ټوله دنیا باندې الله جل جلاله اسلامي خلافت راولي خو خپل ځان په الله قبول کړئ چې آخرت هم صحیح شي د آخرت قبر د عذاب نه بچ شئ او الله جل جلاله تاسو له جنتونه در کړي او دا دنیا ګوره د ګټې ځای دی چې مونږ او تاسو مړ شو سترګې مې پټې شوې ګوره بس بیا مونږ او تاسو لاړو نو د آخرت دپاره تیاری وکړئ راشئ مسلمانانو جومات سره یو شئ او په خپله دا حالات تاسو چیک کړئ حالات وګورئ او د چا خبرې تاسو مه منئ ځکه چې د چا خبرې چې تاسو منئ که نه نو خلک پرې بل بل ځای ته رسي. جزاک الله خیرا واحسن الجزا سجاد ورور جانه ستاسو نه به ستاسو پیغام واخلو مو پیغامونه خو نو د هر مجاهد په زړه کښې ماشاءالله ډېر سپېڅلي او ډېر پیاوړي او ډېر غښتلي پیغامونه شته چې هر چا ته پیغام دی که نه او رنګ رنګ پیغامونه شته چې هغه یو د بل نه ډېر مهم دي خو خصوصا په ټوله کې که د جهادي تنظیمونو په نوم باندې چې کوم جبهې دي په مختلفو نومونو دي دغه ټولو جهادي تنظیمونو په نوم باندې تنظیمونه چې څومره دي دې ټول ته تاسو کوم پیغام وړاندې کړي زما تنظیمونو ته دا پیغام دی ټولو مجاهدینو کشرانو مشرانو ته چې تاسو را پورته شوي څه دپاره یاستئ او دغه تنظیمونو دې دپاره را پورته شوي یاستئ ستاسو مقصد چی شی دی خلافت ستاسو مقصد او زه ستاسو مقصد و هغه پاک نظام راغلی سپېڅلی نظام دی او دغه کشران ته زمونږ دا پیغام دی چې راشئ دلته د خلافت اسلامي سره بیعت وکړئ ستاسو وینو څه خیانت روان دی د امارت مشران هم پېښور او په کوېټه کښې ناست دي او دغسې د تحریک دا په جلال اباد او کابل کښې ناست دي او ستاسو په وینو بولې وهي راشئ د خلافت اسلامي سره بیعت وکړئ دغه زما دغه مجاهدینو ته دا خیال ډېره مننه هلکانو ځوانانو زلمیانو غازیانو اتلانو قهرمانانو الله مو ګلي ګلزار لره الله مو موفق لره الله مو حافظ ناصر شه الله مو ګناهونه معاف کړه الله مو حفاظت وکړه نو ستاسو نه مخه ښه کوو اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د پښتو نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العلمين ځان سپارو والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.